اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا راشي چې زه تاسو ته واوروم چې تاسو رب په تاسو باندې کمی پابندیانی لګولې دي دا چې داغه سره هیڅوک مشري کوي او د مور او پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یری نه موجنه مونږ تاسو له هم رزق درکو او هغوی له به هم ورکو او د بهایه کارون ته نږدې هم ورځي که هغه ښکاروي او کو پټ او کم روح چې الله محترم کړي دي هغه موجنه مګر په حق سره دا خبرې دي چې د دې هدایت الله تاسو ته کړي دي شاید چې د عقل نه کار واخلئ